دوی وايي چې که موږ د جمعې په ورځ یو وار ځان ته لمونځونه کړي وي او بیا د جمعې لمونځ پیدا کړو نو موږ فقط دوه رکعته فرض د جمعې لمونځ وکړو او که ټول لمونځ وکړو حضراتو دغه لمونځ چې مو یو پلا کړی دی یعنې د ماپښین فرض مو ادا کړه د مخه تر جمعې نو دلته حضرت امام صاحب مبارک وایي وویل چې ته فقط روان شو یوه جامع ته ستا دا خپل فرض د مابین ولاړ هغه چې په کور کې دې فرض کړي وه هغه د مابین ځي چې هلته ورسې که دې د امام سره د جمعې لمونځ ټینګ کړي هغه دوه به وکړي چې امام دوه رکاته فرض د جمعې کوي ته به هم دوه وکړي او که داسې وي چې هغه د امام لمونځ درسه تېر شي ته هلته بیا اخته شوې په اوداسه لمونځ دې پلا کړي څلور رکعته فرض دې کړي بله پلا جمعې ته ورل امام مثلا پر مازه ولاړ ته په اوداسه اخته شوې بیا دا لمونځ بیا درته تېر شو هغه د ماپښین لمونځ دې بېرته راوګرځوه او چې په کور کې دې کړی دی هغه به بېرته هغسې څلور رکعته کوې هغه دې باطل شوه هغسې اوس نو که امام فارغه شوی که نه چې ته متوجه شوې و طرف د جامع ته بس لمونځ دې پاشي او که کور پسې پاتې شوې نو خلاص یې، خو پر هر تقدیر که د جمعې لمونځ ورسره ونیوئ هغه دوه رکعته د جمعې به وکړي او که ته ورغلې جمعې ته او لمونځ د جمعې هم درڅخه تېر شو بله پلا به بېرته هغه لمونځ راګرځوې چې تا په کور کې څلور رکعته کړي اما حضراتو دا حکم د امسارو دی په بازارو کی په ښارو کی دا حکم دی او په صحرا کی د جمعی لمونځ کول حضرت امام صاحب مبارک یی نه منی هلته که مو د جمعی لمونځونه کړی وه په صحرا کی ادم آپشن لمونځ مو په ذمه کی دی هغه باید راوګرځوی والسلام.